بحث د علم الغیب کلی د الله دپاره مخکې نه را روان دی اخر کې چې مونږ د کمزین استدلال کو د سورۃ النمل آیتونه نو پای کې واقعا د سیدنا سلیمان علیه السلام ذکر کولا او دا غي مقصد هم دا و چې علم غیب کلی دا الله خاصه ده هر غیب باندې الله نه سوا بل څوک نه پوي بعض غیب باندې بعض انسانان پوښ او بعض داسې غیبونه چې دا غي تعلق نبوت سره هغه الله خپل انبیاء لور کوي هغې نه بحث نشته بحث په دې کې دی چې آیا یو انسان په خپل قوت باندې په خپل زور باندې د غیب څه علم حاصلولی شي او که نشي حاصلولی سیدنا سلیمان علیه السلام د خپل فوج جایزه اخیسته مفسرین د دې آیت کریمه لاندې د عمراو فرایض هم بیانوي چې د یو امیر المؤمنین دا فریضه ای چې هغه د خپل رعایا دا غي د حالات جاج اخلي چې دې ته څه تکلیف خو نشته ده سم مسائل یا مصائب خو ورته نشته او څوک داسې انسان خو نشته دی چې دوی باندې ظلم کوي تعدي پې کوي قرآن کریم څنګه نور احکام چې پامال کړي شوي دي پرېښودل شوي دي نو د هغه دا حکم هم پرېښودل شوی دی خلفای راشدین به د خپلو رعایا خیال ساتو لباس به یې خپل بدلو او ګرځېدل به دې لپاره چې حالات د خپل قوم معلوم کړي او چا چاته چې کوم تکلیف دی د هغې د ختمولو کوشش وکړي یو د نن دور عمرا دي دای کوشش دای چې امت ته مشکل پیدا کړي څه طریقه داسې استعمال کی چې خلق تکلیف کې پریوزي تاریخ نه معلومه ده چې سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ که شام ته تللی که فلسطین ته تللی نو ځان سره صرف یو خادم غستره او سورلې په ځای د دې چې دوه یا درې واخلي نو یو سورلی ده په هغې کله خادم ناست وي او کله امیر المؤمنین سیدنا عمر الفاروق رضی الله تعالی عنه مسلمانان د خلافت د نظام داوی خو گئی لیکن هغه سادگی کوم چې صحابه کرام خپل کړو هغه نه خپلې په دې وجه د امید یا د اصلاح څه کرن ښکاري نه دا هسې یو ګپ شروع دی بس سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ دا غنم بار بار په دې اخلو چې داغه تذکرہ تاریخ ډېر کړی ده اسه د هر امیر المؤمنین تذکرہ شته راځي قرآن کریم نه دا ماخوذ ده د صحابه کرام عمل کې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو خدای هم دی په دې واقعاتو کې سیدنا سلیمان علیه السلام د جن او انس دا غي جایزه خواغست د خپل فوج اخر کې مارغانو طرف ته راغی مارغانو نه نن خلک څه فایده اخلي بېشک ځان دې خوشاله کی هغې باندې لیکن د هغې بنیاد دې دوو خبرو باندې جوړي یو دا چې انسان په مارغانو د جوارې څه کاروبار نه کوي دویم دا هغه دی کورنۍ کې یو بل سره جنګي نه چې یو بل زخمی کی نو رسې مارغان ساتل شرعن پای سپاوندی نشته دا پیدا دی د پاره چې انسان ور دینه फायदा اخلي تزیین د پاره ډول د پاره د دینه څه فائدې اغستل مزه اغستل پدې څه پابندې نشته شرعن دومره نه چې تحریش د دي کورنۍ کې جنګول حرام دي او د دي په بنیاد باندې جواری کول دا هم حرام ده هغه زمانه کې د دینبا فائدې اغستې شي مثلا هدهد د سیدنا سلیمان علیه السلام د پاره د دې مارغه ضرورت ډیر زیاتو لکه دا مارغه او به معلومه دارنګ دبه د خبر رسانه کارم کو داد وخوینه ودکه په دې وجہ سیدنا سلیمان علیه السلام ته دې سیس ضرورت ډیر ده هدهد هغه مارغه دی کوم ته چې موږ خپله ژبه کې ترکاڼ وایو سر باندې هم قرقرې او لاندې مخو کوي نو عجیب غوندې څیز ښکاري همیشه هغه ونو کې چې هغه د میز نه ډډي نو دا خپل جاله جوړي او هلته کې خپل پیداوار کوي دمیری کتاب عالم دی دا یو کتاب حیات الحیوان اې کې ډېر عجایبات دي چونکې د هغې تعلق دین سره نه دی په دې وجه هغه عجایبات موږ نه بیانو دلته چې په دې ماغه کې کم کم عجایبات دي د قدرت الله د کې څه یخي دي د کمالات څه دي دام د فطرت یو مطالعه ده پکار دای چې انسان یو کی مطالعه فطرت د قرآن مجید اواز دی چې افلم یسیرو فی الارض زمکه کې دا خلک وګرځي د عبرت په نظر دی وګوري چې د کائنات کې څه کیږي په دې الله پیژندې شي دا قدرتونه پیژندې شي زمون خلک اول خو څه کتاب ګوري نه او کبل فرض ګوري نه هغه بداسي چې هغه د دین سره تعلقي بار څه کتاب نه ګوري دا هم د دین تقاضا ده چې انسان د فطرت مطالعه وکړي، دا ضروري ده. په دې انسان د عجایب المخلوقات نه خبر شي چې الله کوم کوم مخلوق پیدا کړی دی، په کومه کومه طریقه د هغوی د ژوند د استوګنې سامان پیدا کوي. مارغان یې کتل وتفقد الطیر تفقد یې د مارغانو شروع کو. فقدان اصل کې رکېدو ته وایي. کمېدل تفقد د مارغانو شروع کو. یعنې محسوس یې کړه چې بعضې مارغان په دې مارغانو کې نشته. د انسان یو مزاج دی هغه مزاج ته جزا او سزا وایي. که دی جزا سزا مني او د هغې تصور یې وي نو بیا خبره سمه وي. که د ده د جزا او سزا تصور کمزوري یا مني نه نو ډېرې بې راهروۍ پیدا شي. د دې آیت کریمه نه مفسرین د جزا او سزا د نفاذ خبره هم ثابتوي. مارغه دی د هغه ډیوټي دا وه چې د سیدنا سلیمان علیه السلام دربار کې حاضر وي. سلیمان علیه السلام وکتل هغه نشته. مشر له پکاري چې هغه خپل اولاد ګوري. دا د حاضري اخستو تصور هم دې ځای نه خلقو اخسته دی. حاضري واخستی شي څوک حاضر دی څوک غیر حاضر دی. څوک چې نشته نو بې اطلاع پاتې دی او که نه څه اطلاع یې ورکړې ده. وی قتل فقال نو فرمایل مالی لار الهدهد ام کان من الغائبین څه چل دی مالا څه وجه ده زه هدهد نه وینم غیر چاپېرې وکتل وې فرمایل هدهد نه ښکاري آیا شته دی نه ښکاري ما ته نه ښکاري او که نه امکان من الغایبین یا دی د غایبو نه دی حاضر نه دی غایب دی نو ځکه ما ته نه ښکاري دا غزه یې کې واضح معلومیږي چې د پیغمبر مجلس کې یو څیز نشته دی نو هغه وایي غایب دی ځکه ماته نه ښکاري یعنې زه په غیب نه پوهېږم چا څه شو هدهد اوس خلک دعوې کوي که نه یو سړی یو خبره وکړي نه بل ورته زه ستا اړه کې ناست یم فقها لیکي دا د کفر الفاظ دي علیم بذات الصدور د زړه په خبرو باندې یو الله پوهیږي انسان د چا د زړه په حال نه پوهیږي دا جدا ده چې بعضې سوزونه هغه د هغې آثار ښکاره شي سړی د هغې آثارو نه دې نتیجې ته رسېدی شي چې د فلانکي زړه کې شاید دا اراده وي، خو هغه ته یقیني علم نه وي، هغه یو ګماني علم دی. سیدنا سلیمان علیه السلام دې جملو باندې بیا بیا سوچ وکړ چې آیا هدهد شته دی خو ما ته نه ښکاري ما لي لا ار الهدهد کله کله یو څیز به وي لیکن ښکاري نه انسان د هغه نظر په ترا غوندې شي اوړي روړي مالی لار الهدهدا څه چل دی مالا چې هدهد نه وینم یعنې هدهد حاضر دی ما ته نه ښکاري دا هم دلیل د عجز دی د انسان انسان کمزور دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د سملګرو سره بهر تلو سیده عائشه د خپل مرګره نه یو عقد هار غستو واپس ترادل الله غهار داغې نه ګډ وډ چونکه پر دیو اسم قیمتی وو پدی وجه هغه ته ایساریدل پکار وو چې دا هار معلوم کړی شي چې کوم ځای دی صحابه کرام موجود دي سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر خلفای اربع ټول حاضر دي ایثار شوی هم دي قوم ته تکلیف هم پیدا شوی دی ځکه چې هغه ځای کې اوبه نشته رې چې اودس پې څوک کوي یا څوک ولامبي لویه مسله پیدا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندې نبی دی لیکن هغه ته علم نشته رې چې هار کم ځای دی چرته پروت دی صحابه کرام ټول اولیاء کرام دي دا الله دوستان دي ژوندې دي لیکن هغوی ته علم نشته دی چې هار کوم ځای پروت دی داسې قصه نه کوو دا حدیث نه وایو ژوندی نبی او صحابه کرام یو کس ته علم نشته چې د سید عائشه هار کم ځای غورځېدل دی پروت کم ځای دی ملګری لاړل سیدنا بکر صدیق ته ګیله وکړه چې دا وګوره د عائشه د وجې مونږ ته تکلیف پیدا شو سید عائشه فرمایي زما پلار راغی ابوبکر صدیق راغی پلار دی یو چم کور سره وانه زی په تشو تشو کې راسو والم استاد ولې هم ته ډېر تکلیف ملوش هغه وایي که د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر زما جولای کې نه وي نو شاید چې ما چغې والویخ خو ما تکلیف برداشت که غږ مې ونه کړو هغه دوران کې آیتونه تیمم نازل شو چې که تاسو ته ضرورت د لامبل وي یا ضرورت دا اودس وي بار نه راغلی او لامستم النساء ولم تجدو مان اوبه نه نو بیا تیمم وکړئ تیمم حکم سفر کې نازل شوی دی او دا غي بیک ګراوند دغه دی سبب نزول یې دغه دی دا ټول صحابه دي لیکن اس معلومات نشته دی مایوس شو هغه څاروی چې په هغې سیده عایشه رضی الله عنها د هغې کیجاوه پرته وه هغه چې پورته کړی شو نو هغه هار د هغې د لاندې و دعوې کوه چغې وایه چې فلاني سره پیریان دي هغه معلومه یي چې غلا کم ځای ده لوی کفر خلکو خپل ګړی دی ژوندی پیغمبر نه پوهیږي صحابه کرام نه پوهیږي چې دا هار کم ځای کې پروت دا مړم نه لري ژوندي دي صحابه کرام یقیني اولیاء دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یقیني رسول الله دی لیکن کله چې الله غي تاسو شي نه خي هغه نشي معلومه که یو سړی دا وی چې هغه ته نو معلوم نن معلومې دی شي نو موږ نور څه نشو ویلو ما سوا د دې نه چې دا سړی د کفر ارتکاب کوي دا یو مسلمان نه دی دی په دې هم لا نه پوهېږي چې د یو څیز علم د غیب د الله خاصه ده الله هغه خپل پیغمبر له نه ورکوي بل چا له ورکوي د بعضې خلکو په کوزو باندې ګماني چې پلانې کوزه تاوي چې کوم غلی دا هغه مخې ته ودرېږي د دې مطلب دا چې کوزه عالم الغیب شو دا خپل عقل لري مسلمان هغه چې ته کوزه وګرځې لازما چې تا کې سمرا زور دنه ترې پورې با تاویخ او چې کله هغه زور کمیږي کمیږي یو غاړه ته خود مخ کوي عجیب خلق دی نه په عقیده پويږي په دین او نه په عقل پويږي اټول د ګناه خبرې دي سیدنا سلیمان علیہ السلام فرمایي په دې وجہ چې شاید هد هد موجودی ما تنخکاری د نبی صلی الله علیه وسلم جون کې ګن واقعات شته ده اب ان شاء الله بیانو یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه کوله جنازه پیزار کې کوله څپلۍ په خپو یې کیړی ښه اکثر خلک د دې نه مسله جوړه کړي چې کیړی کې او څپلۍ کې جنازه کېږي که نه کېږي چې پاکه یې نو کېږي پکې مسله دغه ده که ته وباسې بهتري ده پای خبرې دا مطلب نه چې ته خامخا جنګو کې به دی څپلۍ وباسل هم سنت دي مانځه ته که د یو سړي پیزار پاک دی نو بېشک پای کې د جنازه وکړي بیا خصوصا هغه ځایونه چې د هغې ځمکې ګندۍ یا پای کې غني دي نور تکلیف ده څیزونه دي مسلمان که پای کې پیزار کې منځو کې نو فرق نه غورځېږي ګناه نشته دی کې دی کې افراط او تفرید کوي خلک د بعض خلکو خیال دی چې بالکل جنازه پکې کیږي نه بعض خلک په دې پويږي چیرې پیزار استل خدي اب خامخا پیزار په پوکړي دی را پار چې جنگ جوړ شي دا جهل له افراط او تفرید ته مسلې نوعیت جدا ده او د زید او د عناد نوعیت جدا ده بعض خلک پیزار وباسي د پاسه په خپه کیږي دا ډېر تکبر دی نه دی پګار یا لری کړه سپلې یا پخپو کنه موږ پګې وو دا طریقه خو شریعت خو دل نه ده چې ته په خپه راو باسي د پاسه په خپه کیږي هغه غلط ده پدې کې څه فرق دی چې تا په خپه د پاسه کې خو پیچ دی روخ کړي بیا په ځمکه کېده نبی صلی الله علیه وسلم دغه شان جنازه کوله په اظهار کې یو تکبیر شی او دی کې په اظهار یو غاړه ته وباس جنازې دوران کې وباس سلام یې چوګردو شاته او قتل ملګرو ټولو په اظهار ایستلو تپوس یې ته وکړه ولې تاسو په ازار ایستل هغه وی جی یا رسول الله مونږه تاسو لري تاسو په ازار وباسه مونږه څه کوو باسه مونږه هو تر رسول غنلې چې تاسو کې مونږه آشان کوو تا د موز دوران کې په ازار وباسه ځکه مونږه وباسه نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل، ما له خو جبریل راغی او ما ته وې چې ستا دې په ازار کې لاندې ګندګي لګېدلې ده. نو په ازار ګنده و ځکه ما وباسو. آیا ستاسو د ټولو په ازار ګندو؟ فقهي مسله ده بېشک لیکن دا ته معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نه هم باعث ځونه پټ وي د پېزار لاندې د خپې د لاندې هغه ته پته نشته چې څه شی دی ژوندی نبی دی لیکن عالم الغیب نه دی فقی مسله رستو ده د عقیدې مسله ته واضح کړ دا ګن کم زره کم چې نن داخله کوي چې افلان کې فلانې شی معلومي او فلانی سره دا شی دی او فلانی سره دا شی دی ټول دروغ دي عقیده یې برباده کړې د خلکو سیدنا سلیمان علیه السلام لار الهدهد چې وی د هغې وجه دا ده چې دلته کې شته دی لیکن مجلس کې شته لیکن شاید زه نه وینم یا دا دی چې غایب دی ځکه ما ته نه ښکاري د جزا او سزا تصور دا دی چې لو عذبنه عذابا شدیدا زه به هغه له سخته سزا ورکړم. حاکم دی، یو سړی چې حاضر نه وي، نوکر وي، نو هغه له سزا ورکول پکار دي. یا به د سزا آخري حد ته ورسم او لاذبحنه یا به حلال کړم. دا د سزا آخري حد دی. هسې به سزا ورکړم، بند رابند به یې کړم، قید کې به یې واچوم. یا به حلال کم دنیا له ختم کو البته یو آپشن شته پکې او لیات ینی بسلطان مبین یا وخپل یو جایز عذر پیش کړي صحیح عذر دې پیش کی بیا سزا نشته تا د انصاف تقاضې وخی قران چې سړی خپل ما تحت سره کم سلوک کوي ایو سړی چې هغه بې عذره حاضرېږي هغه له سزا ورکول پکار دي که نه دي پکار پکار دي البته سزا ورکوونکي له دا هم سوچ پکار دی چې دا سړی که صحیح عذر لري نه به قبول کړی شي فمکث غیر بعید انتظار یو کس معمولی غوندې لږ ساعت ایسارو دی کې هدهد تشریف راوړو هدهد راغی خلکو ورته وویل چې سلیمان علیه السلام ستا باره کې څه خبره کړې ده هغه راغی وی فرمایل وی ویل احط بما لم تحط به زه په هغه څیز باندې پوهېږم چې تا د هغې احاطه نه ده کړې ما یو شی لیدلی دی چې تا نه دی لیدلی مرغۍ را نوي ته وایي، زه یو شی وینم تا هغه نه یې لیدلی. قرآن مجید د دې تنقید نه کوي. د دې نه دا معلومیږي چې د الله نه سوا بل څوک د هر څیز ناظر نشته، کتونکی نشته. احط بما لم تحط به. او دې لپاره د نبی صلی الله علیه وسلم جون کې مشته یو مسلخ د نبی صلی الله علیه وسلم یو بیبی دا سیدہ ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ د دې تر زوی معبور دا دواړه د بهر نه راغلي وو. دوی سره یو بله زنانه وه، سیرین به هغې ته ویل. سیرین رسول الله وسلم اسامه له نکاح کې ورکړه. سیدنا اسامه بن زید رضی الله عنهما پاغه نسب کې نسل کې ورسته یو مشهور تابعی دی ابن سیرین دا دغه زنانه اولاد کې ده ماریه قبطیه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل حرم کې وساتله ځان سره وساتله دا خلق رواج دا چې تر ځامن با کور ته تلل څنګه چې د پښتنو رواج دی د تر زوی د ماما زوی کور ته زی راځي د ماریې یو زوی پیدا شي ابراهیم نوم دا د نبی صلی الله علیه وسلم بچي ترونو راوړي چې کمی چونکه راغي نیکه بریوي په دې وجہ د اولاد یو شان کېدل شکل شباهت کې دغه سبعد نشته منافقینو ته د دوی د رشتې څه علم نه و، نو هغوی ویل چې دا مابور د نبي صلی الله علیه وسلم په غیر موجودګۍ کې ماریې سره ملاوېږي، نو دا زوی د ابراهیم د نبي صلی الله علیه وسلم نه دی بلکې د مابور دی. دا د صحیح مسلم حدیث دی تاریخي قصه نه وایو صحیح مسلم حدیث ده رسول الله سلام چې وکتل نو هغه شکل واقعي د معبور غوندو هغه تم دا علم نو چې دا رشته کې سړي په دې وجہ سیدنا علی ته فرمایل لړشا معبور چې کم ځای ویني نا قتل غه دا یو خبره وشو دا اجتهادي خبره لیکن کله کله اجتهاد د نبی هم خطا شي نادرست شي ذهن ځان لدا مه جوړوي چې د فلان کې امام نه چرته خطا نه ده شیخ د کفر کې مو مبتلا کیږي دا تقلید نه دی اتباع نه ده بلکې دا ګناه دی دا یو غلط رائے ده خلق خپل کړی ده یو سړی د چا مذهب ذکر کی او دا وی چې دا د فلانی فلانی حدیث سره متصادم ده نو دی وی تر هغه نه خپويږي وما کم ځای دا ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس به تاته خپله پته ولګېږي چې دا اجتهاد صحیح و که خطا و د حدیث اخر کې به خپله پته ولګېږي سیدنا علی چې ته هغه ویل چې یا رسول الله آیا زه سر وټ کشم هغه پورې اون خلم او کنا خپل څه تحقیق وکم نبی اسلام فرمایل خپل تحقیق وکړه هغه چې لړ معبور یو ځای لامبل یو رکوه کې یو ډنډو کې کې لامبل کچا یې چولې وخت دا ته یې بره روخې ده اوس کاره چې یو سړی د چا قتل پسیزي دغه حالات به بدلی بابور د تېښتې کوشش کو، سیدنا علي یې د بډې نه ونیو بره یې راوغورځو و چې ویې کتل د هغه د وړو بولو اندام نه و، که دی قتل شوی وی بالفرض نو څه چل به شوی وی؟ څنګه کېدای شي دا چې د چا د وړو بولو اندام نه د نارینه نو ابراهیم د هغه زوی دعوی کوه چی فلانی په غیب پوهیږي او فلانی په غیب پوهیږي دروغ وایې ټول عمر دا ژوندی نبی دی او په دې نه پوهیږي چې دا سړی اله تناسل وسره شته او که نشته کیسه یې جوړې کړې دي خلکو نه قرآن مني نه حدیث مني په کیسه ایمان دی ظالمانو اوس کاره چې د هغه تناسل نشته نه هغه قتل نه کو اجتهاد د نبی صلی الله علیه وسلم خطا شو کنه درست شو او دا غلطه وی چې خطا له هوکته وی چې د فلانی امام نه دلته خطا شوی دا او دا وی لوی اله ګوله جوړ شي د خلکو مزاج هم دا چې دی په خبره نه پويږي او نه د ځان په یولو کوشش کوي اصل څیز دا دی چې خطا اجتهادي راځي هغه ته بې علمي نه وایي، په هغې باندې د هغه یو درجه سوا کېږي، الله اجر ورکوي، چې کله د هغې تعلق دین سره وي. چې راغی نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ما معبور قتل نه کړ، ټول حال یې ورته وویښ، چې دا خو ممکن نه ده چې هغه دې دا کار کړي. نبی صلی الله علیه وسلم چې دا خبره اورېده وی فرمایل الشاهد یرا ما لا ير الغائب حاضر هغه سویني چې غائب نه ویني دا حاضر ناظر مسله خلق اعلانجه جوړ کړ چې پیغمبر حاضر ناظر دی دغلت حاضرو ژوندی نبی دی لیکن هر مجلس کې نه دی حاضر د هر مجلس علم الله ته د دې تعلق علم الغیب سره دی خلق مو برباد او په دې ګنده عقیده باندې الشاهد یرا ما لا ير الغائب فارسی کې وایي شنیدا کې بود مانند دیده یو شی په سترګو لیدل جدا څیز دی او د اوري خبره جدا ده د وایي خبره جدا ده دې دواړو کې فرق دی هدهد ځکه سیدنا سلیمان ته وایي چې احط بما لم تحط به زه تللی وم الوتی وم ما یو داسې څیز لیدلی چې تا نه یې لیدلی دا عیب نه دی وجئتک من سبعین بنبع یقین د سبا د ملک نه ما تا ته یو یقیني خبر راوړل دی سبا یو ملک دی دا کم ځای و جغرافیایي حالات یې څه قرآن د دې تذکره سره پاره کړې ده دا به انشاءالله آینده جمعه وایو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين